اسلامي کیسټو د پارا زموږ د دکان پتا یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 03021909594 پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر انت رب المستضعفين د خپل بے بسې او خپل بے چارګۍ او د خلکو په سترګو کې د دې سپکوالی او د ناقدرۍ شکوه کوم بل چاته نه ام تا ته دا شکوه کوم اے ارحم الراحمین د ټول رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکیا ته د کمزور ربي او ته زمام ربي ما چاته حواله کې ما هغه کس ته حواله کې هغه بیگانه ته چې هغه زما سره سختی وکړي یا یو دشمن ته می حواله کې چې هغه په ما باندې قابو به بیا مومي او د دې سره فرمایي کته زمانه ناراض نه ترا نه خفنه یو ترازی نو زما هیڅ پروا نشته ده خو استاد طرف نه عافیت ما زما ډیر زیات خوخ ده یعنی ستا عافیت غواړم زما د پاره په دې کې زیاته کوشادګی ده زه پناه غواړم ستا د هغې نور چې په تیارو کې هغه رڼا جوړیږي د دنیا او د آخرت معاملات په هغې باندې درستیږي ما د دې نه بچ که چې ستا غصه او ستا غضب په ما باندې نازل شي او ستا د عتاب مستحق جوړ شم ستا پر رضا راضی ما تر دې چې ترانه خوشاله او راضی شي ستا د زور او د طاقت نه بغیر د بل هیچا زور او طاقت نشته دی دا یو عجیب غونې دعا ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د یو یو لفظ نه د طائب ظلمونه او د طائب سخت اخکاری هم په دې دغه مقبله دا چې څنګه د طائب دا سخت روان دي او دا باغ تر اورسید د بیهوشینم لک په هوش کې راغې نو داسې بره چې وکتل سراسي سایه و نخکاره شو نو چې بره وکتل جبريل موجود دی په خپل اصلي حالت کې او وای دا ستا سره چې سو شو او دا سو ویل شو الله ټول اوریدل او وای اوریدل زما سره دا د غرونو فرشته حاضر ده او ستا حکم ته تیار ده د دغرونو پرشته سلام وکړو او بیا ویل کته غواړي نو بس ته حکم وکدا ځوان غرونه په دې طائف والا باندې رايو کما او دیو په دې مینس کریزه یې د شو ختم بشي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په دغه ځای کې په دغه ځای کې هم بد دعا نه کړې فرمایي نه داسې نه ده کې دې شي دیو خو ایمان را نوړو خو کې دې شي د دیو په اولاد کې د خلک پیدا شي چې هغه به د دې دین سپاهیان جوړ شو ایمان براوړي د دې نفس دا را روان حالت ډیر عجیب او عجیب په دی وجه دی چې مکی والو خود مخکنه بس شړل ورته وایا ځکه چې پته ولګل چې مکه خو پرې خو دا واپس خو نشی راتله په طائف کې د پاتې کېدو امیدم ختم شو خپل ملګری حضرت زید ابن حارثه ور سره دی او بطن نخله ته واپس را ورسید بطن نخله هغه ځای دی په کم ځای کې چې د ریاض او د طائف سړکونه مکی ته دواړه یو کیږي نن سبا ورته السیل الکبیر وای هم دې ځای ته چې راورسېده دا ځان له یو خوشې بیابان دی بطن نخله په مقام کې ودرې د پاتې شو ام دلته شپه رااله په دې خوشي ځای کې د شپې دا سخت او تکلیفونه بدنم دردمن دی زړم دردمن دی او د مستقبل غمونو فکرونم دی دی سخت حالاتو کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رب په حضور ولاړ دی په منځ باندې او سوره احقاف نازلېږي ندی پیدا کړی مونږه اسمانونه او زمکه و ما بینهما او هغه څه چې د دې په منځ کې دی الا بالحق مگر پرشتيام پیدا کړی په حق واجل مسمى او تر یو نیټه مقرره پوره والذین کفروا عما انذروا معرضون او هغه خلک چې کو پرې کړی دا غسنه چې دی وجارول کیږي اعتراض کوي قل ورته وایا ارایتم ما تدعون من دون الله آیا ما ته اوخای هغه څوک چې تاسو د الله نه سیوا را بلې ارونی ما ته اوخای ما ذا خلقو من الارض هغه څه پیدا کړی دی د دې ځمکې نه ام لهم شرک فی السماوات آیا د دیو د پارشتره سره شراکت په اسمانونو کې اتونی بکتاب من قبل هذا راوړې ما ته یو کتاب یو لیکل شی یو کتاب چې تاسو ته الله تعالی طرف راغلی د دین مخکې او اثارت من علم یا یو نقل د علم نه چې د مخکینو کتابونو نه پاتې ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یئ ومن اضل ممن يدعو من دون الله او څوک د ډیر گمراه دا غچانه چاغه رابلی سیوا د الله نه من هغه څوک لا یستجیب له چاغه دا غره دعا نشي قبل ولا خبره نشي اورېده الی یوم القیامت تر قیامت پورې او وهم عن دعائهم غافلون او هغه د دیو د دعا نه به خبر دي و اذا حشر الناس او کله چې راجمه بکړه شي خلق کانو لهم اعداء دیو بد دیو د پاره دشمنانی وکانو بعبادتهم کافرین او دیو براغوی عبادت نه منکار کوي و اذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې لسته کیږي په دیو باندې زمون آیاتونه بینات واضحه قال الذين كفروا نو وایي هغه خلک چې کافران دي للحق حتی لما جاءهم کله چې راغې دیوته سورته وای هاذا سحر مبین ام یقولون افترا یا دیو دا وای چې دی پیغمبر دا په خپل جوړ کړي قل ورته وای ان افتریته کما په خپل جوړ کړي فلا تملکون لی من الله شیئا نو تاسو اختیار نه لرئ زما د فرد الله د عذاب نه است شي پیغمبر نه یم یعنی پوړم بزل نه مراغله وما ادري او زنه نه پوهېږم ما يفعل بي چې سبا کیږي زما سره ولا بكم او استاد سره په آخرت کې بس کیږي د رسول الله ته خپته ده دا د دنیا خبره زما سره په دنیا کې سکیږي زبا هم دغه شانته د دې زنه وشته کېګم او کنه دلته به وفات کېګم څنګه ژوند به یې چل به دا ماتم پته نشته دی ولا بكم نه پتا سو په دنیا کې او په آخرت کې ان اتبع الا ما يوحى الي زه تابعداري نه کوم مګر دا غس چې ماته وحي کیږي او نه مزه مګر يرون کې اخکارا قل ورته وایا ارایتم خبر را کوي ماته ان کان من عند الله کدا د الله را طرف یو تاسو د دین انکار کړی وشهد شاهد من بني اسرائيل او گواهی کړي یو گواه د بنی اسرائیلونه د دینه هرغه کسان مراد دي هرغه کس چې هغه ایمان راوړی دی او داغه نه پسې د تورات نه او د انجیل نه ردی پیغمبر چې صد گواهی وی او څه بیانات او ټول بیان کړی دي او داغه گواهی ور کړی ده علی مثله په شان د دې کتاب باندې په امن نو دغه شاهد ایمان راوړی واستكبرتم تاسو تکبر کړی د ایمان نه پدی یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته وقال الذين كفروا ویلی وغه کسانو چې کافرانو هغه کسانو ته چې هغه ایمان راوړیو لو کان خیرا کچرته دا دین د دې پیغمبر غوره دین وي ما سبقونا الی نو دیو به زمون نو تنو مخ شوی و اذ لم یهتدوا به او چون کې دیو هدایت بیا نه مونږ په دې کتاب نه پس یقولون نو دیو بو ضرور وای هاذا افکن قدیم دا خو په خوانی دروغ دی و من قبله کتاب موسی او د دینه مخکې کتاب د موسی علی السلام راغلی او چې هغه امام یعنی مقتدا او رهنما او رحمت او دام کتاب د تصدیق کوونکې دی په جبه عربی کې دی د لپاره چې وایره هغه کسان چې ظلم وکړ او خوشخبری د لپاره د نیکانو یقینا هغه خلک چې وای زمونږ رب الله دی اوچت کړه او دلره مور د په مشقت باندې ووزعته کرها او به وزکړه او دلره زیګول او دلره په مشقت باندې وحمله وفصاله 30 شهرا او د حمل په خېټ باندې اوچتول او د د تینه پرې کول دا ټول دیرش میاشتې مدت دی دا دیرش میاشتې ذکر دی چې کم از کم د مور پر رحم کې د ماشوم د پاتې کېدو لازمی مدت شپږ میاشتې دی ان شپږ میاشتو پورې ماشوم به خامخا پاتې کیږي د دې شپږو میاشتو نفس یو صحیح سالم ماشوم پیدا کېدی شي او د پیدایش نفس زیاتی موده خو اتم میاشتې و میاشتې و تو نه لستم خبره رسیدې شي خو کم از کم شپږ میاشتې موده ده او بیا د پیدایش نه پس دو کاله د پي ورکولو موده ده نو دا ټول دیرش میاشتې شوي دیو جنا دو کاله د پي ورکولو مدت دی ام دا د رضاعت مدت دی د دې دوو کالو پر رضاعت ثابتېږي به او د دوو کالو نه پس ک کم ماشوم د چا په اورودل نو د رضاعي بچی نه ګرځي به حتی اذا بلغ اشده تر دې چې د ورسېد خپل ځواني ته وبلغ 40 سنه او سلويخ کالو ته ورسېد قال رب ندول ای زما رب اوزعني توفیق را کماته چې زه شکر ادا کوم ستاده غ نعمت چې تا په ما باندې کړل او زما په مور پلار باندې او دا چې زه نیک عمل وکم تر ځاو چې ته پاغي خوشاليږي واصلح لي في ذريتي او صالح که زما د پر زما اولاد هم انی تبت الیک یقینا ز توبه و باسمتات و انی من المسلمین اولئک الذین داغ کسان دین تقبل عنهم احسن ما عملوا چې قبلو موږ د دیونه خو هغه اعمال چې دوی کړی دیونه تجاوز عن سیئاتهم او بخنه کو یعنی دیو پرې دومګه معاف کو مونږ دیو تر دیو ګناهونه فی اصحاب الجنه دیو په خاوندانو نه په جنت والو کی وعد الصدق مطابق د وعده رښتینی الذي كانوا يوعدون هغه چې دوی سره وعده شوی دراغي والذي واغکس قال لوالديه دا هر هغه څوک چې دسی خبرو کې خپل مور او پلار ته اوفل لکما هلاک شي تاسو دواړه مور او پلار ته وای اتعدانني ايتاس ما يروي دا دینه ان اخرج چې زبر اوزم د قبر نه ژوندې وقد خلت القرون او ډېری پیړۍ مخکې تیرې شوې دي نو هیڅوک ترا پیدا شوی نه دی من قبل زمانه مخکې وهما یستغیثان الله او دیو دوانه پر یاد کې الله ته ویلک امین چې ایبد نصیبه ایمان راوړه ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ده فیقول دی وای ندی دا مگر دروغ په خوانی اولئک الذین داغ کسان دي چې چسپان شوی د پدیو باندې خبره د عذاب فی اممن یعنی مع اممن دا هغه قومونو سره قد خلت چې مخکې تیر شوی دي من قبلهم د دیونه مخکې من الجن والانس د جنات او د انسانانو نه انهم كانوا خاسرين یقینا و دیو تاوانیان ولکل درجات مما عملوا او د هر یو د پاره درجی دي دا غسنه چې دیو کړی دي داغه اعمالونه تاسو کوشش او مهنت ټول د دې لپاره تیر شوی دی چې د دنیا خوشحالي حاصل کو مال او دولت حاصل کو دنیا کې چې څومره سہولتونه کېدې شي دا حاصل کو نو هغه ټول تاسو څه حاصل کړی وو سنو خو هغه خوندونه ټول غستری او پیدې مغستری فالیوم تجزون عذاب الهون نن رز به تاسو ته بدل درکړول شي د رسوایی د عذاب په سبب د دې چې تاسو تکبر کوو په ځمکه کې په ناحقه په سبب د دې او په سبب د دې چې تاسو نافرمانی کوله واذکر اخا عاد او یاد کو ورور د عادیانو اذ ان هود علی السلام اذ انذر قومه بالاحقاف کله چې يرول خپل قوم په احقاف کې احقاف د حقف جمع ده د شګو وګدوګ دو غټو غټو ټیلو ته ویل کیږي د شګو غرونه چې کمزینو کې جوړ شوی پرګستان کې اصطلاحا دا د صحرای عرب د عمان د یعنی د ټول عرب د جنوبي حصے حصہ د جنوبي حصے نوم د الربع الخالی چې ورته ویل کیږي چې دا تر یم د عمان نواله تر یمن پورې خور دی ام د دې نوم د احقاف دا صحرا دې ځکه حضرت هود علی السلام را لېګل شوې وقد خلت النذر من بین یدیه یقینا تیر شیو نور پیغمبران د دنه مخکې هم د هود علی السلام نو د دنه رسته هم او خبرم دقه یو کړي وا الله تعبدو الا الله چې تاسو عبادت مکوئ مگر د الله یقینا زیریګم په تاسو باندې عذاب د ورځي لوی نه هولناک قالوا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا دی ویل وی تراغله دې لپاره چې ته واړه مونږه برګشته کې مونږه د خپل خدایانو نه دا چې کوم څو سره وعده شوی و د عذاب مستقبل اودیتهم خپل وعدو تر مخامخ شوی قالو دی ویل هاذا عارض ممطرنا ودا وریز د چې مونږ باندې باران وري نو الله ور طرف ورته ویل شو بل هو مستعجلتم به بلکې دا هغه څه چې تاسو ردی تعدی کوله عذاب دی ریح هوا ده فيها عذاب الیم په دې کې دردناک عذاب دی تدمر كل شيء چې تباب کې هر شی به امر ربها په حکم د خپل رب فاصبحوا نو وګرځیدل د دیو حال داو لا یرا الا مساکنهم چې نخ کارېدل مگر د دیو کورونا کذالک نجزی القوم المجرمین دغه رنګ بدل ورکو مونږ مجرم قوم ته ولقد مکنناهم فيما ان مکنناکم فيه او یقینا مونږ دیو ته طاقت ورکړو فيما هغه سکن هغه طاقت ام مکنناکم فی چې نم دې درکړې تاسو ته مکی والو تاسو نه غټ طاقت ور خلقو وجعلنا لهم سمعا وابصارا او د دیو د پاره مونږه غوګونم ګرځولیو سترګم ګرځولې وي او افئدتن او زړونه هم دا مول پیدا کړیو فما اغنا عنهم سمعهم نو بچ نکو د دیونه د دیو اغه چې ستاسو نه غیر چاپیر او اے مکی والو من القرى د کلونا یعنی حجر او ثمود او صدون دا ټول وصرفنا الآیات او بیان کړی د موږ بار بار آیتونه لعلهم يرجعون دې د پاره چې واپس راوګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا نو ولی مدد ونکو د دیو هغه کسانو چې دیو نیولیو د الله نه سوا قربانا الها هغه الها چې دوی د تقرب ذریعہ ګرځولې و بل ذلوا عنهم بلکې د دیونه ورک شو غوي وذالک افکه مدار دی وغه دروغ و ما كانوا يفترون او هغه چې دوی جوړول و صرفنا الیک نفرا من الجن او یاد کا هغه وخت چې راګرځولې و مونږ ستا طرف ته یو ډله د پیریانو نه هم د دې احقاب د صورت د نزول په وخت کې الله خپل پیغمبر ته فرمایي په دغه وخت کې چې ته په بطن نخله کې ولاړ وې نو دی ټول انسانانو ستا انکار کړو نو د پیریانو ډله درته حاضر شوی و او هغه ایمان راوړو او دا د الله تر طرف نه په دغه وخت کې یو تسلیم و او هغه دا چې کدا انسانان ستا خبره نه مني نو د پیریانو دا لوی جماعت تا ته حاضر دی دیو ستا خبره واوریده او دیو ایمان راوړو دا غي بیان دی هغه وخت یاد کچ مراو ګرځول ستا طرف ته یو ډله د پیریانو یستمعون القرآن چاغوی قرآن واورید فلما حضروه نو کله چاغوی حاضر شو قرآن واورید نو رامنډ کړه راجم شو نو چې کله حاضر شو وایو د چې قرآن دی قالو نو یو بل ته وی انستو چپ شي خاموش شي فلما قضیا نو کله چې پوره شو یعنی سمره چاغی لوستو قرآن ویل وستو دینه معلومیږي زمون نا پیریان هم خري چې قران واورید نو یو بل ته غلی شي قران واوري او قران چې واورید پورن ایمان راوړی دی ولو الى قومهم کله چې تلاوت پوره شو ولو الى قومهم نو واپس شو دی خپل قوم ته منذرین يرون کی قالو دی ویل یا قومنا ای زمونږ قوم ان سمعنا کتابا یقنا مونږ اوریدلې یو کتاب انزل من بعد موسی چې نازل کړ شوی د رسول د موسی علی السلام نه تصدیق کوونکې د هغه کتاب چې دنه مخ کړي هدایت کوي راهنمایي کوي حق طرف ته و الی طریق مستقیم او نه غلار طرف ته او ویل یا قومنا دا پیریانو کې چې کوم مشران دي خپل قوم ته خطاب دی دا وی یا قومنا اے زمونږ قوم عجیب داعی الله قبول کړئ تاسو بلنه د الله یعنی د دې داعی د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري ومنئ او امنو به او په دې ایمان راوړئ یغفر لكم من ذنوبکم نو معاف کړئ تاسو ته الله تاسو ګناهونه او یجرکم من عذاب الیم او بچ به تاسو د دردناک عذاب نه ومن لا یجب داعی الله او هغه څوک چې قبول نکي د خبره د داعی د الله فلیس بمعجز فی الارض نبی د اخلاص دن کې پزمکه کې او نبی د د پارسته وعده الله نه اسمانونه او زمکه ولم یعی بخلقهن او نه د ستړی شوی په پیدایش د دی باندې بقادرن قدرت والا علی ان یحیی الموتى په دې چې ژوند کې هغه مړی بلا ولنا انه على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې قدرت والده و یوم يعرض الذين كفروا او په هغه ورځ باندې چې پیش پکړې شي دا کسان چې کوپر کړي دي علی النار په ور باندې نه ور ته به پیش کړي شي ور ته به حاضر کړي شي دغل ته ورته ویل شي چې کله ور ته را حاضر کی نو ورته وي الیس هذا بالحق ولنو دا حق نه دی تاسو چې وی چې نشته غنو پیدا کېدلم نشته دی ژوندم نشته دی او دا جهنم او جنت او دا څه چې وای دا ټول سي خیالات دي هم په دې سوره احقاف کې دا څومره تکلیفونه چې په تا باندې راغلي دي نو د دې نه زیات تکلیفونه په تیر شو پیغمبرانو راغلي دي او هغه صبر کړو فاصبر نو ته صبر کوه کما صبر اولو العزم من الرسل لکه څنګه چې اولو العزم پیغمبرانو مخکستانه صبر کړو من الرسول ان اولو العزم نه مراد ټول پیغمبران اولو العزم پیغمبران دي عظمت والا پیغمبران دي ولا تستعجل لهم او ته تاجمه کو د دیو د پاره د عذاب کانهم یوم يرون ما يعدون گویا کې دیو چې کله وویني هغه څه چې د دیو سره وعده شوی ده نو داسې دیو ته معلومه شي داسې لم یلبسو چې دیو نه د تیر کړه الا ساعه من نهار مگر یو ساعت یو غړې د ورځې نه بلاغ بلاغ یعنی هاذا بلاغ دا قران دا بلاغ دی رسول دی تبلیغ دی یعنی تاسو ته خبره ورسول شو فهل يهلك الا القوم الفاسقون نو نه هلاکیږي مگر قوم هغه قوم چې هغه فاسق یو نافرمان وي سوره محمد مدنی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې وصل وختم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 95 نمبر دی 95 د سوره حدید نه پس نازل شوه دی او دا سوره محمد هغه سوره ده چې دیتا سوره القتال هم ویل کیږي د جنگ سوره په دې سوره کې مؤمنانو ته د جنگ حکم کړی شوی دی د دې سوره اصل کې پس منظر دا دی چې د هجرت نه پس د مؤمنانو د پاره دوه لارې پاتې وي بس د هجرت نه مخکې خور سره په خپل کور کې دی په خپل وطن کې دی او چې کله هجرت وکړو دا خو یو لوی لوی فیصله یو لوی اقدام او داسې اقدام چې د دې اثرات به اوس راخیږي نو د دې هجرت نه پس د مؤمنانو سره دوه لارې وي یا خدای چې خپل دین دی پریدي او چې خپل دین په دې نو پر نورو کې به بیرته شعر او شکر شي خبره به ختم شي او یا دا ده چې جنگ دیو کی او خپل غلبه دې ثابت کی کني بل لار نشته دی جنگم نه کوي دینم نه پریدي نو خلک براجم شو نوړې نوړې بم کی ختم بم کی د دې وجنه په دې صورت کې الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته حکم کړی دی چې تاسو جنگ وکړي او خصم جنگ وکړي او د دې خپل غلبه ثابت کړي په دیو کې دوه ډلې دي یو ډله هغه ده چې د دې انکار کوونکې ده بل ډله د مؤمنانو ډله ده د کفارو ټول اعمال الله تبارک وتعالى باطل کړل ختم کړل په دې صورت کې د دې بیان دی چې ټول عملونه د دیو ختم شو دا ظاهری نیک اعمال د دیو هغه د کوپر چالونو د کوپر سازشونو او د دیو شرک ارس ختم کړی دي او د جنگ په باره کې هدایات ورکړی شو او بیا د جنگ په باره کې چې کوم هدایت دلته ورکړی شوی دی نو هغه دا چې تاسو چې څومره مهنت کوئ د الله د دین د غلبې د پاره دا مهنت به الله ضایع کوي نه څومره مهنتونه او څومره ستړي چې تیروي دا ټول ستړي د الله سره نوټ کیږي د مکینه هجرت کوونکي مهاجرین چې په کوم حالت کې مدینه منورې ته رسیدلی وو د بیسر او سامانه حالت د غربت او د فقر حالت او بیا یوازې دا نه و چې بیسر او سامانی ده د دیو خپېم د زخمونو نه ډک دي د دیو بدنم د زخمونو نه ډک دی ام په دې ځکه په دې وخت کې هغه خلکم موجود دی د بلال زخمونه لا تازه دي د خباب زخمونه تازه دي چې د اور په سکروټو باندې دا داغه د ملا په وینو په نو باندې د دیو د اور سکروټي مړې شوې دي دا زخمونه تازه دي خو په دې وخت کې د دیو حیثیت د اغز مرو په شانته وو چې کم زمره زخمی شي نو زخمی زمره د روغ او صحیح سالم زمری نه زیات خطرناکي دا زخمی خپې دردمن زړونه زخمی بدن زخم خورده جسمونه دا ټول مدینه منورې ته رسیدلی وو ام دقه زخمی خپې زخمی بدن دردمن زړونه د کامیابی نشانات دي ام دغه د کامیابی نخې دي دام د دې لارې نشانی دي چاته چې دا مشکلات ناراضي نو گویا کې هغه خپل لار غلطه کړي او څوک چې د دې سختو نتیر شي د دې مشکلاتو نه تیر شي نو د دې نه پس د د خپې مضبوطی دی بیا د خپې اب لخپې مزل کول شي او د پتش لاس باندې جنگ کول شي او دا دومره مضبوط خلق شي چې کدا غرونو تم را خلاص شي نو دې به بچي غرب ټوټي ټوټي کی دې ځکه هر مؤمن هر مؤمن چې کوم مدینه منورې ته رسیدلی وو د زمری نه کم نه وو ام دې زمرو ته بیا حکم شوه دی مؤمن په مشکلاتو کې خوشاله وي مؤمن په سختو کې خوشاله وي ځکه په دې سختو په دې مشکلاتو کې هغه خپل منزل په نظر راځي غازی چې کله د غیرت او د ایمان نه ډک زړه سره خپل تور راوچته کی د دې هیڅ جواب نشته بیا ځکه یو شاعر وایي د غازی تور خپل تقدیر په خپل اخلاص جوړوي او د خپل وطن سپرلې په خپل په خپل لاس جوړوي خدا آسان کارم نه دی دا څه غف خو نه دی کنه وای وی ملګرو غف نه دی دا د اوس پنونی نی دی ګوره د لار کې ګام په ګام بشمار زولنی دی ګوره دا د نیزو په سکو لار د اندېښنې دی ګوره د دې زخمونو او د دې ستړو ګینې خپل عاشق د سر او د مال نه او د ځان نه بالکل بیزار غواړي څوک چې دا دین مني څوک چې الله مني څوک چې پیغمبر مني او څوک چې اسلام مني نو بیا خپل ځان او مال او خپل اولاد دا هرڅه هغه بیا پریخي او په دې مرګ کې ورته د خوشحالۍ پیغام راځي او په دې لار کې چې کله په شهادت ورسي نو د حرام ابن ملحان غني چغه کی فست رب الكعبه د کعبه پر رب مې د قسمی زه خو اوس کامیاب شوم او د ژوند لطف او خوندم هغه خلک اخلي کم خلک چې مرګ پیژني د ژوندۍ پاتې کېدو حق هم هغه خلک لري چې څوک د مرګ نه نه یریږي مؤمن په جنگ کې خوشاله عبد الله ابن مبارک رحمه الله ځکه خپل استاد ته خط لیکو د میدان جنگ نه چاغه په حرم کې عبادت کو فضیل ابن عیاض ورتوي یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب اے په حرمینو کې عبادت نازل شوه دی د دې صورت مضمون هغه په هول دی په حمایش دی او تنبیه ده مشرکانو ته او کافرانو ته د حوامیمونه دا شپږم صورت دی بلکې پنځم صورت دی دا وو صورتونو د حوامیمونه حامیم الله عالم دې په مراد د دې حروف والکتاب المبین او قسم دی وی زما په کتاب مبین باندې ان انزلناه چې یقینا نازل کړه دې مونږ دې لره په ليله مبارکه هغه مبارک شپه کې ان كنا منذرین یقینا هم خبردارون کی خلق ته خبرداري ورکون کی فیها په دې مبارکه شپه کې یفرق تقسیمیږي، صادریږي، کل امر حکیم، هر امر محکم، امرا من عندنا چې دا نازلو دا امر موږ د خپل طرف نه ان كنا مرسلين یقینا مونږ لګون کیو پیغمبرانو لره رحمتا من ربک دا رحمت دې ستا د رب د طرف نه انه هو السميع العليم یقینا دا الله اوریدونکي او علیم دی رب السماوات والارض ان دا رحمتا من ربک رب السماوات والارض چې رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی او هغه چې په مین درې دواړو کې دی ان کنتم موقنین که تاسو په دې یقین کوونکي چې واقعي هغه رب د اسمانونو د ځمکې دی لا اله الا هو نشته دی بل اله مګر دغه الله دی یحیی و یمید دی ژوند کول او مړ کول کوي ربکم دا رب تاسو دی او رب آبائکم الاولین او رب تاسو د پلاران د چې مخکې تیر شوی دی بل هم په شک کې یلعبون بلکې دی په شک کې دی او لوبي کوي یعنی خنداګان کې په دې قران پورې فرتقب نو ته انتظار کوي یوم تاتي السماء بدخان مبین چې په هغه ورځ چې را بشي اسمان په یو لوګي یعنی د اسمان د یو لوی دوړه یو لوګي راغست یو را بشي حاضر بشي یغش الناس چې دا لوګي په پټي خلکو لره هاذا عذاب الیم دا دردناک عذاب دی دیو بوای اے زمونږ رب ربنا اكشف عنا العذاب اے زمونږ رب زمونږ عذاب لري کا ان مؤمنون مونږ ایمان راوړو ان لهم الذکر الله فرمای د کم ځای نه به اوس نصیحت غستل وقد جاءهم رسول مبین او یقینا راغلی او دیو تخکار رسول پیغمبر ثم تولوا عنه بیا دیو دا غنه واپس شون اعراض وکړو وقالو وی ویل معلم مجنون دا خو معلم دی د تعلیم ورکړ شو بل چا وته خو دلی مجنون دی دیوانه دی ان کاشف العذاب الله فرمایي مونږ که دا عذاب د لږ وخت دپاره لرې کړو قلیلا د لږ وخت دپاره انکم عائدون نو تاسو به بیا خپل کفر ته واپس کېږئ دا د مشرکانو د مکی بیان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دیو ډېر زیات تنګ کو خبره ونه منله او هغه مایوس شو چې دیو خو هدایت نه قبلې نو الله نه دعا وغوښتله چې اے الله د یوسف علی السلام په زمانه کې چې کم قحط راغلی و د هغه شان قحط سره دیو مخامخ که او فورا دیو د داسې زبردستې لوږې سره مخامخ شو چې دیو د ونو پاڼې او چمړې او مردارې خوړلو باندې مجبور شو ابو سفیان راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا وایي چې ستا ټول قوم هلاکیږي دیو ته دعا وکړه چې دا قحط زمونږ نه واپس شي او که دیو دا قحط واپس شنو مونږ به ډېر تابعدار جوړ شو دا خبرې الله دا غي یو تصویر دل تراخ کو دی ان دا غي یو نقشه مونږ ته خو دلې ده چې ان کاشف العذاب قليلا مونږ لګونه دا عذاب اوس لري کو د دیونه انکم عائدون نو تاسو به بیرته خپل کوپر ته بیا راغلی ان تاسو خو د زړه ان زیدی کافران یې یو ما نبت شربت شتل کبرا فکم ورځ چې وبني سمونګه هغه لوی نیول یعنی دا لوی نیول ستاسو را روان دي په دنیا کې هم دي او په آخرت کې هم دي خو په دنیا کې لکه را روان د بدر روز را روانه ده انا منتقمون یقینا من بدل غستون کیو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون او یقینا امتحان کړه ازمایش کړه موږ د دینه مخکې په قوم د فرعون باندې وجاءهم رسول کریم او راغله واغوی ته رسول چې هغه عزتمند رسولو او موسی علی السلام او ورته وی ان ادو الی عباد الله چې تاسو پرې دی زما سره یعنی ما ترا کوي را خلاص کی د خپل غلامین د دیو آزاد کی دا بندگان د الله انی لکم رسول امین والا تعلو الله او تاسو ځان موجتوي په الله باندې چې اطاعت پرې دی انی آتیکم یقینا ز پیش کوم تاسو ته سلطان مبین یو واضح دلیل و انی عذت بربکم بربی او زه پناه غواړم د خپل رب و ربکم او تاسو د رب ان ترجمون چې تاسو ما په کانو باندې ولې د دین نه قتل مکي و ان لم تؤمنو لی او که تاسو ما باندې یقین نکوي فاعتزلون نو ما نه بیا جدا شي یعنی ما ته لاس خو مړه چوي کنه د قتل کولو لپاره فدعا ربه هغه خپل رب راو غوښتو ان هؤلاء قوم مجرمون چې دا قوم خو ډېر لوی مجرم قوم دی او پرید دا دریاب ساکن یعنی تی په خپل حال پرید او ته پورې وځه او نور دې پرید او انهم جند مغرقون یقینا دا لخر دي چې غرق کیدون کې دي کم ترکو من جنات سمر دی پرې خودل باغونه او عیون نو چینه و زروع او فصلونه و مقام کریم او ډېر عزتمن مقامات ډېر عمده کورونه پرې خودل و نعمت نو د سامان د عیش پرې خودو کانو فیها فاکهین چې دیو په هغې کې ډېر زیات خوشاله او مزې کولې کذالک و اورثناها قوما آخرین د قرانګي یعنی دا قوم په هغه خلکو باندې زمانه نافرمانی کوي او په میراث کې ورکو مونږ دې لره نور قومونو ته بنی اسرائیل ته چې کوم په مصر کې باقی پاتیو فما بکت علیهم السماء نو نو جوړلې په دیو باندې اسمان او نظم کې وما كانوا منذرین او نو دیو ته مهلت ورکړه کېدې شو ولقد نجينا بني اسرائيل او یقینا نجات ورکړو موږ بني اسرائيل ته من العذاب المهين د عذاب د سپکوال نه د سپک عذاب نه چې هغه د دیو بچی قتلولو لونه ژوندې پرې خودو من فرعون د فرعون نه یقینا دا فرعون ډیر جبار او چت ځان ګڼل او پزمکه کې من المسرفين د تجاوز کوونکو نو د حد نه ولقد اخترناهم على علم او یقینا موږ دیو غوړه کړو په علم باندې د علم په وجه لزما دیو یعنی زما علم په دیو باندې او ما دیو خپې جندل علی العالمین په مخلوق باندې یعنی دا بنی اسرائیل د دیو د حالت باوجود چې هغه دیو د اطاعت او د نافرمانی او د سرکشي سه حالت دی دیو سره د دې ماجول فضیلت ورکړو چې دیو د ټولو قومونو نه خو او ات و اتیناهم ورکم غدیو ته من الآیات د آیتونو ما فيه بلاء مبین ما هغه څه چې وباره کې صریح ازمایش بلاء ازمایش مبین واضح ان هؤلاء ليقولون یقینا دا خلق وای خامخه ان هي الا موتتنا الاولى چې یقینا دا زمونږ ورنبنه مرګ دی نو مونږه دوباره ژوند کیدونکي نو کچر د تاسو دا خبره وای صحیح فاتو بآبائنا نو راولې زمګه خپلاران کم چمړ شوی دار تر ژوندۍ کړي نو پته به ولګي بطور کیل دا څه لوبه مونږ نه ده کړې وما ما خلقناهما نه دي پیدا کړې مونږ دا دواړه مګر په حق سره پر اشتیا سره لیکن اکثر د دیونه نه پوهیږي یقینا روز د فیصلې وخت مقرر د دیو ده د ټولو یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا فدغ ورځ چې یو دوست به د بل دوست نه څه شی لري کولای نشي ولا هم ينصرون او نه به د دیو سره مدد کیږي مگر هغه څوک چې رحم وکړي الله په هغه باندې انه هو العزیز الرحیم یقینا دا الله زبردست دی او مهربان دی ان شجره الزقوم بشک ونه رزقم طعام الاسیم دا خوراک د ګناګارو دی کل مهله پشان د تیلو دا بیخ د خټې دی یغلی فی البطون چې خټکیږي په خېټو کې په خېټو د کافرانو کې کغلی الحمیم پشان د خټکېدو دا تیز تیز ګرم وبو خذوه او بویل شي پرشتو ته ونیسي دي فاتلوه نورای کاږي الى سواء الجحیم هغه مز د جهنم ته ثم صب فوق راسه بیا ورواړوي د سر د پاسه من عذاب الحمیم د عذاب د انتهایی ګرم وبونه او دا ورته وای زو قوسکا انک انت العزیز الکریم یقینا ته ډیر زیات عزت من وی په دنیا کې ته ډیر زیات لوی سړی وی تا ته ډیر غټ سړی وی لکه هیز هایلیس هیز میجسټي هیز ایکسلنسي دا څومره د القابات چې د دنیا دي کنه دا چې څوک د صاحب سمو څوک د معالی څوک د جلالت الملک او پتن له څوک د چیف ایگزیکټیو دا څومره نمونه چې دي کنه نو ته ډیر زیات او چت سړی وي په دنیا کې ډیر عزتمن وي اوس که زما عذاب ان هذا ما كنتم به تمترون دا هغه سدي دا عذاب هغه چې تاسو په دې کې شک کاو سوره الجاسیه مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې 45 نمبر ده 15 سلوختم او په ترتیب د نزول سره 15 پیتم نمبر سورت ده د سوره حامیم الدخان نفس نازل شوه ده د دې سورت مضمون د توحید او د آخرت متعلق د کفارو د مشرکینو چې کوم شبهات او داغه اعتراضات او داغه جوابات دي او په دې خبره باندې متنبه کول دي چې د قران او د دې پیغمبر کوم مخالفت تاسو اختیار کړی دی د قران د دعوت په لار کې چې تاسو کوم رکاوټ جوړ شوی دی د دې انجام تاسو خنه دی یقینا په دې اسمانونو کې او په ځمکه کې نخې د قدرت د الله دی د پاره د یقین کوونکو وفي خلقکم او ستاسو په پیدایش کې وما او هغه سيبس من دابه چې خوار کړی دیغه د سارونه د زنده سرونه آیات النخل لقوم یوقنون د پاره دغه قوم چې یقین کوونکې دي واختلاف الليل والنهار او په دې الټ پیر د شپې او د ورځې کې دا چې اوړي را اوړي ورځې او شپې و ما او پاغه سکه انزل الله من السماء چې را لګړي د الله د اسمان نر من رزق رزق ف... یعنی د اسمان نه الله برا وري داغه پوج رزق پیدا کیږي فاحیا به الارض بعد موتها نو ژوند کی پاغه سره زمکه رسته د وچوالینا وتسریف الرياح او په اړولو راړولو یعنی په گردش د هواګانو کې آیات لقوم یعقلون نخ د قدرت د الله جی د پاره د قوم چې غوی عقل لري تلک آیات الله دا آیتونه د الله دی نتلوها علیک بالحق چې لولو مونږ دې لره په تابانه سره د حق نه فبأي حديث بعد الله نو په کوم یو خبره باندې رسته د کتاب د الله نه من ورائهم جهنم د دیو مخ ته جهنم دی ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا او نبه بچ کړي د دیونه ما هغه څه کسبو چې دیو کړی دي شی ان څه شی چا کم مالونه ګټلې دي هیڅ به د قیامت پورز د دیو په کار را نشي ولا متخذو او نبه هغه څه په کار راشي چې دیو نیولې دي د الله نه سیوا اولیاء دوستان یې د الله نه سیوا نور خدایان د ځان لپاره جوړ کړي ولهم عذاب عظیم هذا هدن دا قران هدایت دی والذین کفروا بآیات ربهم او هغه خلک چې انکار کړي د آیتونو د رب د خپلنا لهم عذاب د دې د پاره عذاب د مر رجز الیم دا غي دردناک عذاب نه سخت عذاب دی الله الذي سخر لكم البحر الله غزاد چې تابع کړي د تاسو د پاره سمندر دې د پاره چې بدله ورکړي الله غي قوم ته بما كانوا يكسبون په سبب د دې چې هغه ویني په سبب د هغه کارونو هغه اعمالو چې هغه کول دې د پاره یعنی چې الله مؤمنانو ته دا غوي د درگذر په بدله کې خبدل ورکی خ اجر ول ورکی او یادا چې الله کافرانو ته دا غوي د زیاتو او د ظلمونو بدله ورکی یعنی عمده سامان د ژوند مور کړو او فضلناهم علی العالمین او غره کړو موږ دیو په عالمین باندې نه په خپل زمانہ کې په ټولو مخلوقاتو ځکه پیغمبران په دیو کې راغلیو او اتیناهم بینات من الامر او ور کړو موږ دیو ته بینات نه واضح هدایات من الامر د معاملې د دین فمختلفو نو دیو اختلاف وکړو ال اختلاف و نکو دیو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر د دین پس راغی دیو ته علم دا ویل وکړو بغیم بینهم د وجد زد د دیو په منس کې یعنی د علم دراتلونه پس د اختلاف خو څه گنجائش نه وو خو اختلاف به ځکه وکړو چې دیو په منس کې زد او عناد ورپکې او زد او عناد بیا ډیر خطرناک شی دی هغه د علم پټ کی ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه یقینا ستارب فیصلو کې د دوی په منځ کې د قیامت په ورځ فی ما پاغس کی کانو فیه یختلفون چې دوی پای کې اختلاف کو ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها بیا اے پیغمبر مقرر کړی دی مونږه ستاده پر یو شریعت د دین نه مقرر کړی دی مونږ یعنی د دینه پس مونږ د دین په معاملې کې څه قائم کړي په یو صاف شهراس باندې په یو پاک او صاف شریعت باندې ثم جعلناک بیا مون ګرځولې ته یعنی مقرر کړي مې ته روان کړي مې ته علی شریعت په یو شریعت باندې من الامر د دین نه وان الظالمین یقینا ظالمان بعضهم اولیاء بعض دا د یو بل دوستان دی والله ولی المتقین او الله ولی دی دوست دی حمایت دی د متقیانو هاذا بصائر للناس دا دلائل دی د پاره د خلقو هدایت دی او رحمت دی د پاره د قوم چې غو یقین کوي ام حسب الذين اجترحوا السيئات بلکې ګمان کوي هغه کسان چې هغوی ګناهونه کړي دي ان نجعلهم چې وګرځو موږ دیو لره پشان دغه کسانو چې ایمان راوړ او نیک عملونه کړي دي سوا ام محیاهم و مماتهم چې برابر دی ژوند دی او مرګ دی دیو سا اما يحكمون ډېر بدی فیصله کوي دیو وخلق الله السماوات والارض او پیدا کړی دی الله اسمانونو او زمکه بالحق په حق سره ولې تجزا او دې لپاره چې بدل ورکړي شي کله نفس هر چاته په بدله د هغه څه کې چې هغه کړی دی دا غوي سره به زیات نه کیږي افر ایت ایت علی دلیل من هغه څوک اتخذ الهه هوا چې نیولې د هغه خپل الہ خپل معبود خپل خواهش لره یعنی د خپل خواهش نه معبود جوړ کړی دی او چې خواهش ورته سوایي نو هغه کوي ان الله د الہ نه دی بلکې دا هغه په ځای خواهش د الہ ګرځیدل دی واضل الله او گمراه کړی دی دلره الله علی علم د علم باوجود وختم علی سمعه او مهر لګولې دی د د په غوګونو باندې او قلبي او پرړه باندې او ګرځولې دي د پسترګو باندې غشاوتن پر دي فمن يهديه من بعد الله نو څوک به د هدایت کی رستا د الله نه یعنی دینه پس چې د الله په کتاب باندې هدایت و نه غستو گمراه شو افلا تذکرون وقالو دی ویل ما هي الا حیاتنا الدنیا نه دا مگر جون زموږ د دنیا دی چې مړ کیږو موږ ژوند کیږو لکه څنګه چې زموږ پلاران او نیکونه پیدا شوی او بیا مړ شوی دا گردش د زمانه دی ام دې څوک پیدا کیږي او څوک مړ کیږي دا تم ته چې دا عذابون ری دا عذابونه نه دي بس دا خو د زمانه گردش دی هم دې سرازي و ما يهلكنا الا الدهر او نه هلاکه مونږ لره مگر زمانہ ودا خو د زمانه نشيب پراز دی چاته عمر ملاو شي چاته لک چاته ډیر سوق مړ شي سوق ژوندې شي وما لهم بذلك من علم او نشته د دې لپاره په دې خبره چې د دې وایي اس علم انهم الا يظنون نری دا مگر اٹکلیان دي واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او کله چې لوسته کېږي په دیو باندې زموږ آیتونه واضح ما کان حجتهم نو نه دلیل د دیو الا ان قالو مگر دیو دا وایي اتو بآبائنا راولې زموږ غفلاران چا کمبړ شوی دی مخکې کتا سرشتنی یې قل الله ورته وایا الله پاک یحییکم ژوند کی به تاسو ثم یجمعکم بیا به جمع کی تاسو الی یوم القیامت فورز د قیامت کې د پاره د ورځ د قیامت لا ریب فيه چې نشته رس شک پر اتلو دا کې لیکن اکثر د خلکو نه نه پويږي او خاص د الله د پر د بادشاہي د اسمانونو د زمکه او پاغه ورځ چې قائم شي قیامت یوم اذ یخسر المبتلون نو په دغه ورځ به تاوان شي کافران وترا کل امه جاسیه او هر امت ته به تګوري چې پړ مخې به رواني پړ مخې به پروتي کل امه تدعى الى كتابها هر یو ډله برابر لیکيږي خپل کتاب د اعمال ته اليوم تجزون ما كنتم تعملون او ویل شي نن ورځ به تاسو ته بدله درکول کیږي دا غي اعمالو کوم چې تاسو کړی دي هاذا کتابنا دا زمون کتاب دی یعنی دا زمون تیار کړی شوی اعمال نامه د تاسو ينتق علیکم بالحق چې خبرې کوي ستاسو د پاره نه ستاسو په باره کې د حق خبرې رښتیا خبرې صفا بیان کوي ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون مونږه هرڅ نستنسخ لیکل هغه څه چې تاسو کول فاما الذين نرجع کسان دي چې ایمان راوړو نیک عملونه کړي نو داخل به کې دی لره رب د دیو په خپل رحمت کې دا د لوی کامیابی هر چا کسان دي چې کوپر کړن ورته به ویل شي افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو زموږ آیتونه چې لوسته کېدل په تاسو باندې فاستكبرتم نو تاسو داغه نه تکبر وکړو وکنتم قوما مجرمين او وای تاسو قوم مجرم واذا قيل او کله چې ویل شي ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ده والساعه لا ريب فيها او قیامت نشتره پراتلو داغه کې څه شک قلت نو تاسو ویل ما ندري مساعه مونږ نه پويګو چې قیامت څه شر متپته نشته ده ان ظن الا ظن بس مونږ یو ګمان غوندې کو ان ظن الا ظن نکو مونږ یعنی ګمان نکو مونږ مگر بس ګمان یعنی بس مونږ صرف یو خیال راځي زمونږ هم دغه شان وما نحن بمستيقنين او نه مونږ یقین کوونکې بده بنويستل کېږي دوی د دې جهنم نه ولا هم یستعتبون او د مدن معافی مقور کړی کېږي ولله الحمد نو خاص د الله د پر حمد د چې رب د اسمانونو دی رب د زمکه دی رب العالمین رب د ټول مخلوقات دی وله الكبرياء او د دې الله د پاره لوی د عظمت د په سماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې او هو العزیز الحکیم او دا الله زبردست دی او حکمت والده سورة الاحقاف مکی سورت دے په ترتیب د تلاوت کې 46 نمبر د شپږ سلوختم او په ترتیب د نزول سره شپږ شپیتم نمبر صورت دی او د حوامیم سبعه او اخرنه صورت دی د سوره حامیم الجاسیه نفس نازل شوه دی د دې صورت خپل یو پس منظر دی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مکی ژوند اخیرنۍ زمانہ ده یعنی لسم کال د نبوت دی د مشرکانو سخت دومره زیات شوی دی چې په مکه کې د نجوند تیرول مشکل شوی دی ام دغه شان د دیو جنا په پینځم کال د نبوت باندې دیو لوی تعداد د صحابه کرامو د مؤمنانو حبشو ته هجرت کړی دی د مکه د دې خلکو نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل مایوس شو نو اراده وکړه طائف ته د تلو چې کې دې شي ال تداسي سوق پیدا شي چې د دې دین حمایت وکي د حبشو د هجرت یو مقصود دامو چې کې دې شي د اسلام د لپاره یو مرکز ال ترا پیدا شي او اغه د اسلام مرکز جوړ کړي شي هغه ځکه دومره کامیابی نه وشوي د طائف د سفر مقصد هم داو چې کال ته خلک را پیدا شي او هغه ذمہواری واخلي او طائف د اسلام د لپاره مرکز جوړ شي نو په دې غرض باندې طائف ته سفر کړی دی دا سفر هم ډیر عجیب دی د مخ مخکې نه اول د سردارانو د طائف خاله ورغه او هغه ته د دین او د اسلام دعوت ورکو او اراده دا وا یعنی مقصود د دین داو چې کچرته دا خلک اسلام قبول کی نو دا لاندې خو ماتحت خلک دی هغه ته به دعوت ورکول هم د دیو په واسطه باندې او د دیو په ذریعہ باندې لګاسان شي خو هغه ټولو جواب ورکو وی ولی الله ته بس صرف تخکار شو پر دومره خلکو کې چې ته پیغمبر جوړ کړي دا دومره لوی لوی خلک نور موجودو دې کې څوک نه پیغمبر کو بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم درخواست کو چې خیر دې تاسو خبره و نه منله خو تاسو زما مخالفت مکوئ هغه په دې باندې صبر نشو دا خپل لوپران نلکان چې سمره د طائف وو دا لوی واړه ټول ورپسې کړه چې د پکاړو باندې ولې خنداګانې پورې وکي او د خپل کلی نه وباسي دا ټول خلک ورپسې دي زید ابن حارثه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګری دی دوی په کاڼو باندې ولي خنداګان او ټوکې کنزلی پس شاته کوي تر دې پورې بدن مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینو نډک شو پاڼه مبارک د وینو نډک وا په یو ځای کې بهوش را پریوت او د هوش راتلو نه پس بیا د یو کس باغ ته ورغله دی او پاغي کې پناه غستره لګ طبيعت چې برابر شوی دی نو دغه ځکه دعام کړی دا دعاء المستضعفين په نوم باندې په کتابونو کې مشهور ده د کمزورو د مستضعفين دعا او دا دعا هم داسې عجیب دعا ده چې د سه حالت چرتم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نه دی راغله کم چې په تایید کې راغله ده یعنی دا سخت چې څومره تاریخ لیکلی او په سیرت کې دی خدای دې دعا نه دا ټول سخت ښکاری فرمایي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي